الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين هغه کسان، اتخذو مسجدا چې جوړ کو جماعت، ضرارا د پاره د ضرر رسولو، و کفرا او د پاره د کفر خورولو، و تفریقا بین المؤمنین او د پاره د ډله بازی جوړولو په مسلمانانو کې، تفریقا جدای راوستلو، و ارصادا او مورچه والی من دا چا د پاره حارب الله چې خلاف کوي د الله او د الله د رسول من قبل پخوا. وليحلفن او خامخا دیو قسمونه خوري ان اردنا اراده زموږ نه وه الا الحسنی مګر د نیکۍ یعنې دا منځونه هر وخت سړی کله د پیغمبر ته ونه رسي نو او بارانې تکلیف نو د جمع مونځ به کوو نو زموږ به ثواب کېږي والله یشهد الله ګواهي کوي الله خبر دی انهم لکاذبون دیو دروغجن دي لا تقوم فيه ابدا اون درېږي په دې کې چرې له مسجدن خامخا هغه جومات اسس علی التقوی چې بنیاد ایښودل شوی د هغه په تقوا باندې من اول یوم د ړومبۍ ورځې نه حق او ډېر لایق دی ان تقوم فيه چې ته ودرېږې پای کې دا کوم جومات دی مسجد قبا یو روایت کې راځي یو روایت کې دقه مسجد نبوي دی فيه رجال په دې جومات کې مسجد قبا کې سړي دي یحبون کامل سړي دي یحبون خوښي دي وایو ايتطهرو جي ځان پاک وساتي پاکي ځان لره والله يحب المطهرين الله مين کوي د پاکو پاکي کوونکو سره نبی علیہ السلام دې ته نه تاسو کو چې تاسو څه صفات دي چې الله پاک قران کې تاسو تذکرہ کړل نو دې الله رسول مو خو سن نشته دي وینه تاسو څنګه او داس کوي موږ چې او داس مات ګناول ځان په لټو یا په ګټو باندې پاک کو بیا په اوبو باندې استنجا وکړو نو نبی رسول الله په دقه وجه د الله سره قران کې صفات وکړو افمن ایا هغه څوک اسس بنیانه چې مضبوطی خیره بنیاد د دې علت تقوا په تقوا باندې من الله اذا الله طرفنا ورضوان او پر زمندای خیر غره ده امن کا ازق اسس بنیانه چې یې خیره بنیاد دا غالا شپا جورپین په غاړه د کندي هارین د غورزیدونګي ای لاندې ډډ دی اوبه والې ده خوړلې غورځېږي پنهار به وغورځېږي دغه کنده سره د جومات نه پي نارې جهنم په اور د جهنم کې دا غوره دی که دا دغه دی که نه دغه جومات چې دی جوړ کړی و دا یې داسې جومات جوړ کړی و چې د جهنم د کندې په غاړه یې جوړ کړی و ډز لاړه ښکته وایي الله دې شفا نصیب کړه آمین چې وایي شفا جهنم کندې ته وایي شفا شینزیر سره علاج الله دې ښه کا صحت درګه ایزار خدای پاک دې خزي یاد خدای دې خپل شفا لاړې شفاګه جانم ګیا شفا دې خدای نصیب کړي والله لا يهدي القوم الظالمين الله هدایت نکي قوم ظالم ته لا يزال بنيانهم الذي همیشه به د دیو آبادی هغه بنو چې جوړ کړو رای بتن یو شک پی قلوبین بدلون یوږي الا ان تقطع مگر چې ټوکړي ټوکړي شي قلوب او زړونه دی والله علیم الله پوه دی او حکمت والا دی په مخه او شک کې په یاره کې چې نه شي څه حکم راځي دی بارا کې چې جوړ کړو او دویم دا چې ورانه کړه ختم شي دی بیا هم دا سوچ چې دا څنګه چل شو دا څنګه خبر شو دا اکرل ریبل بکی ان الله اشترى من المؤمنين يقينا الله غستې د مؤمنانو ان بصم نفسونه دی او اموالهم مالونه دی الله څه کړی دی اے سودا کړله د مؤمنانو سره د مالو د بدن د دیو دا دو چیزونه به الله وي مال را کوي زه به دله در کوم بأن لهم الجنه یقینا وي به دوی لپاره جنت دا څنګه به جنت ته ځي یقاتلون فی سبیل الله جنگ به کوي دوی په لار د الله کې په یقتلون نومړه به شي او یقتلون فیقتلون مړه به کېدي کافران را ویقتلون او دوی به مړه شي وعدن علیه لوز دی په الله باندې رښتونه په تورات او په انجیل کې او په قرآن کې یې ټولو کتابونو اسمانیو کې الله لوز کړی دا مجاهدینو سره دیو لفظ جنت ورکوم ومن اوفا بعهدی سوک دی ډیر زیات پوره کوونکی د لوز خپل من الله د الله نه نشته پس تبشرو نو خوشاله چې بی بیعکم الذی پس او دا خپل هغه باندې بایعتم بی چې تاسو وګړه د الله سره وذالک والفوز العظیم دا کامیاب لوی دا چا چې دا سودا وګړه نو دا ډیر خپل سودا چې مال د الله په نوم ورکو او ځان الله تبارک د دین د باره پیش کو وی دا دهشتګر دي حتی نو زه د لغړو یو شپه خو وکړه که نه زه په ګټه کې په ګټه د پاسه یو شپه وکړه په غر کې یو سیړۍ لاندې شپه وکړه واوره وري یا باران وړي او څه درته پکې میلاویږي سوا د دې نه چې د بار ډرون کېږي او یا به دې په څه باندې مړ کوي سکولې ونې دا ټوله دنیا زه تعالی در کوم چې مړ کوم دې نو څه پکې شته مخکې زه یې نه ګنه التائبون العاحمدون والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین زیر ورکړي کامل ایماندارو ته دا ډیر لوی مو ایمان والو ښه ما کان لنبی ندی مناسب پیغمبر د پاره کسانو د پاره چې مؤمنان دي بخنه غواړي د مشرکانو لپاره ولو کانو لقربا اگر چې خپل خپلوان دادا دی ابۍ ده لالا دی کاکا ماما دی هر څوک چې دی من بعد ما تبین لهم پس دا غنه چې دوی ته ښکاره شوه انهم اصحاب الجحیم چې دوی جهنمیان څه مطلب ته ته پته وه چې دا پلار زما نیکه زما ورور زما رشته دار زما په شرک باندې مړ دی مشرک و خبره یې نه ده منلې نو دعا به له نه غواړي سوال لازم چې ابراهيم عليه السلام چې خپل پلار نه غوښتل و جواب وما كان استغفار ابراهيم نو بخنه غوښتل د ابراهيم ليه بي د خپل پلار لپاره الا عم موعده مگر د وجدا وادي نه وعده چې وعده یې وسر کړو یا سره اجو شړه د کور نه نه ني ساستغفر الله که زبر د بخنه غواړم او بخنه وې دا معنا چې بخنه غوښتل ابراهيم عليه السلام سره الله دې درته څه وکړي ایمان نصیب کړي ګناهونه دې الله معاف کړي شرک دې الله ستا معاف کړي شرک به څه معاف کړي توبه یې زر کنه چې توبه دې شرک نه وباسي نو ابراهیم مولا دغه وکړه فلما ته او دا اوس هم جایز ده چې سړی ژوندی دی ته مشرک دی ته خدای پاک دې له توفیق ورکړي چې شرک او کفر نه توبه وباسي اغلا نه توبه وباسي دې سود نه توبه وباسي ښه خبره نه فلما تبين له کله چې ښکار شو ابراهيم عليه السلام ته انه عدو لله چې دشمن د الله تبرأ منه وزار ودانه ان ابراهيم يقرن ابراهيم لا اواه نرم زړواله حليم صبرناک په تکلیفونو وما کان الله نه الله ليذل قوما چې گمراه کی قوم لره بعد اذا دام پس دا رجی دې ته الله هدایت کړي دي حتا یبین لم تر دې چې دې بیان کی ما یتقون هغه شی چې دې زنه ځان بچ کی اے چې کوم شي نه ځان بچ کول پکار دی او ته الله بیان کی دې نه ځان بچ نه کی نو شي شي ګمراه شي نه ان الله بكل شيء عليم يقنا الله دې پر زبوا نبوا ان الله له ملک السماوات يقنا الله دې پر با جاي رزم کو دا يحيي الله جون دي کول کوي او يمي تمړ کول کوي وبالکم نيش ساز پر من دون الله يلا دلنا من ولي سوګ دو زولا نصير نمرغار مستي